نحمده ونصلي على رسوله الكريم شهید د الله اسم دی د اسماء الحسنا ونا وزن فعیل په معنا د فاعل سره شهید په معنا د شاهد شهادت د الله رب العالمین صفت ته قران او سنت کې ثابت دی ګڼ نصوص پر راغلي او دا شهادت په معنا د حضور سره راځي معیت عامه په معنا د علم په معنا د سمع بصر قدرت او احادت سره راځي چې بندگان څه کوي نو الله رب العالمین په سر باندې حاضر نه په دای باندې قادر دی الله د دې خبرې اوري د دې عمل ویني او طریق په عربی کې مذکر او مؤنث دواړه استعماليږي کله ور لزمیر د مذکر راځي کیږي کله ضمیر د مؤنث لکه محدثین لفظ د طریق ډیر استعمالي اسانید له طریق وایي وي بالطريق الاخرى وبطريق اخر نو تبغونها کې چې دا ضمیر راځي کو سبیل الله او مؤنث ضمیر د او په اعتبار د دې سره چې هغه د طریق په معنا ده دا عوج راځي په معنا د میل او د انحراف سره او مفسرین او اهل لغت ذکر کړی دي چې په فتحې د عین سره عوج شي نو دا بیا په اجسامو کې استعماليږي په اجسامو کې چې کوم کوګواله او انحراف راغلي او په کسره د عین سره عوج دا په امور معنویو کې استعماليږي په دې آیات مبارکه کې اوس مسلمانان د اهلی کتابو د يهودو او نصاراو د اطاعت او تابعداري نه منع کوي چې ګوره د دې اطاعت او تابعداري مکوي د دې تابعداري کول نه سبب د ارتداد دی څوک چې دای په روانيږي نو د خپل دین نه باغ مرتد ګرځي چې تاسو د دې اهلي کتابو اطاعت مکوئ ولې تابعداري کوئ تاسو سره خو قران او سنت موجود دی که خپل پویا او دین در سره نه نو بیا بدی پس روانې ده کنه تاسو خو واضح کتاب د الله د طرف نه راغله او دا غي وضاحت او تفسیر رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په خپل احادیث سره کړه دا خطاب صحابه کرام ولا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غي په منځ کې ژوند دی او نو څنګه تاسو د الله د دین نه انکار کوئ څنګه کفر کوئ د الله رسول تاسو په منځ کې ژوند دی خدا غي د رسالت هغه صفت اوس محفوظ او موجود دی چې هغه د هغه احادیث او سنت دی دیو جن امام علوسی رحمت الله علیه په تفسیر کې وایي وفيكم رسوله الذي معناه هذا ومعنى كونه صلى الله عليه وسلم فيهم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ندی آیات مبارکه نه اوس تر آیات یو سل نهشتم پورې ندی صورت غدرې مې سره چې په دې کې د مسلمانانو د جماعت او د تنظیم د پاره اصول ذکر کړي د دین د اشاعت او د جهاد د پاره پنځه اصول به په دې کې ذکر کیږي یو دا چې د جماعت عقیده به وي په قران او سنت باندې ولې راجم شي د مسلمانانو دراز خبره به کفار او مشرکان لنه کوي نو په دې آیات مبارکه کې اولنې اصل او قانون ذکر کیږي چې د اصلاح النفس ویل شي چې د ټول به یو عقیده ای د الله د وحدانیت او د یووالي رب العالمین وی تاسو زما په نعمت باندې په خپل منځ کې رونه رونه وګرځیدئ روافض شیعان او د دین دشمنان د صحابه او دشمنان هغه وی چې نه صحابه کرام په خپل منځ کې اعدا او دشمنانو د یو بل سره بغض او عداوت وو د صحابه کرامو چې په خپل منځ کې کوم مشاجرات او بعض اختلافات راغلي دي نو هغه په امور اجتهادیو کې دي د مسلمانانو د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې ټول صحابه کرامو له پاره کې اجر ملاويږي هغه مأجورین دي کله چې یو حاکم او بادشاہ فیصله وکړي د اجتهاد نه رسو نو کله حق او ثواب لو رسیدل دل الله دو اجرونه ورکړي کله خطا شو حق لو نه رسیدل یو اجر ملاويږي نو صحابه کرامو په منځ کې کوم مشاجرات راغلي دواړه د اجر نه خالی نه دي یا دو اجرنا یا یو اجر امام طحاوی رحمت الله علیه په عقیده کې د صحابه کرام مبارک جامع کلمات او الفاظ ذکر کړي چې د مسلمانانو نظریه او عقیده به د صحابه مبارک څنګه وي وي ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتبرأ من احد منهم او په عربو کې کلیت الدعوا او اصول الدین کې په طلباو باندې هغه په یاد یادې چې حفظ کړی وي د مسلمانانو عقیده پاغي کې ذکر کړي د صحابه کرام مبارک هغه د مسلمانانو عقیده ذکر کړي چې موږ به د صحابه کرام سره مینا او محبت ساتو او دا غي په محبت کې به غلو نه کوو لکه بعض خلکو غلو د حد نه تجاوز شروع کړي نو ځنې صحابه کرام د اولوہیت مقام له رسولي شیعان او روافض علی رضی الله عنه لا اله او معبود وي او نور صحابه کرام له بدر دی وي سب او شتم کوي په زرګونو آیاتونه نصوص د کتاب او سنت د صحابه کرامو په مدح او د هغې په لوی شان کې راغلي تاریخ کې بر صحابه کرام شان نه ګوري تاریخ کې اکثر روافض او شیعاګانو د دین دشمنانو د ځان خبرې وردن نه کړي صحابه په غلطه آینه باندې موږ لخولې دي وکنتم علی شفا حفرة من النار